قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر غږ خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو بېشکه چې دوزخ یو څارنځای دی د سرکښانو د استوګنې ځای چې تر ډیرو مودو به پکې پاتې کېدونکي وي نه به یخوالی پکې وڅکي او نه څښاک پرته له خوټېدلو اوبو او زوو سمه برابره بدله له عمار ابن یاسر رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلی دی فرمایل یې د جمعې لمونځ اوږدول او خطبه لنډول د سړي د پوهې نښه ده نو لمونځ اوږدوئ او خطبه لنډوئ د دې حدیث روایت مسلم کړی دی مينا فکري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فکري شهيدان لکه ګلونه دي کله څوک نيولی دي دا د دګمريانو کور دا د باکرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو حامد مجاهد يم د نن ورځې خبري خبرونې ته مو هرکلی کوم د جمعې مبارکه ورځ ده چې د 1409 هجری قمری کال د شوال د میاشتې لا اتمې سره برابره ده لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د بادغیس د مرغاب په جګړه کې د دشمن دوه څلوېښت تنه عسکر مړه او ټپیان دي ګڼ مهمات په غنیمت نیول سوي دي د نیمروز په چخانسور کې مجاهدینو یوه پوسته فتح کړې د قمندان عبدالله جنایي په شمول یولس تنه پولیس وژل سوي دي د هلمند په نادعلي، ګریشک او سنګین ولسوالیو کې د بېلابېلو بریدونو له امله دښمن ته درانه زیانونه اوښتي دي او د فراه په پرارود کې مجاهدینو یوه پوسته فتح کړې، درې تنه پولیس یې وژلي، شپږ تنه نور یې ژوندي نیولي دي. شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د بادغیس ولایت له مرغاب ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ هغه جګړه چې د یادې ولسوالۍ اړوند د جوګانج په سیمه کې وړمه شپه د مجاهدینو له لوري د مزدور دښمن پر پوستو پیل سوې وه په پایله کې د دښمن دوې پوستې په بشپړه توګه فتح سوې او د دښمن یو کنډک په سیمه کې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دی همداراز په سیمه کې د مزدور دښمن له کومکي قوې سره جګړه دوام لري په دې مخامخ جګړه کې دوه دېرش تنه مزدور کمانډویان او اربکیان وژل سوي چې د شپږو تنو وژل سویو جسدونه په پوستو کې پاتې دي او لس تنه نور یې ټپیان دي په پوستو کې له دښمن څخه دوه ثقیلان څوارلس کارمولي ټوپکونه او ګڼ شمېر نور مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دوه ټانګونه یې سوځولي دي د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه، په کې میشت د قومندان عبدالله جنایي په شمول یوولس تنه پولیس ووژل شول، جسدونه یې په پوسته کې پاتې دي. همداراز له دښمن څخه یو راکټ، یو چریکي هاوان، یو ثقیل، اووه کلاشنکوپونه، یوه توپنچه او په زیاته اندازه مرمۍ او مهمات په غنیمت نیول شوي دي. د هلمند ولایت له نادعلي ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د پارچاوې په سیمه کې بېګا شپه دوه نیمې بجې د مزدور عسکرو پر پوسته مجاهدینو وسلوال برید وکړ. د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې میشت اووه تنه عسکر مړه او ټپیان شول. وروسته په سیمه کې پر کومکي قوه هم وسلوال برید وشو چې پر مهال یې یوه شوبله ویجاړه او پکې سپرو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په پوسته کې ګڼ شمېر مهمات او یو کلاشنکوپ هم مجاهدینو په غنیمت نیولي دي له هلمند څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د سنګین او ګریشک ولسوالیو تر مابین د کمپرک په مانده کې پرون مازدیګر څلور بجې سنګین ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنې شوبله ویجاړه کړه او پکې سپاره پنځه تنه عسکر ووژل سول، درې نور ټپیان سول. د فراه ولایت مجاهدین وایي چې بېګاه شپه دولس بجې د دې ولایت د فرارود ولسوالۍ د کاروانګاه په سیمه کې د قندهار هرات پر غځېدلي سړک د مزدورو پولیسو پر پوسته وسلهوال برید ترسره کړ. په برید کې سپکې، درنې او لیزري وسلې وکارول شوې، پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ. په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې میشت درې تنه پولیس ووژل شول، شپږ نور یې ژوندي ونیول شول. همداراز له دښمن څخه یو راکټ، یو ثقیل، دوه چلتر ټوپکونه او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي. د سرپل ولایت له سویاد ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ د انګیشکې په سیمه کې د اربکیانو یو مهم قومندان محمد چرک له خپلو شپږو تنو مسلحو ملګرو سره مجاهدینو ته تسلیم سو. نوموړي له ځان سره یو راکټ، یو پیکا ماشیندار، څلور کلاشنکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات هم مجاهدینو ته راوړي چې د مجاهدینو له لوري یې تود هرکلی وسو. له کندوز ولایت څخه را رسېدلی خبر وایي چې تېره ورځ د یاد ولایت د دشتارچي ولسوالۍ د تاجکي قشلاق او عدیسي په سیمو کې ګوډاګیو عسکرو خپلې لس پوستې د مجاهدینو د بریدونو له وېرې خوشې کړې دي او دوی په ډیر بد حالت کې ترې وتښتېدل مجاهدینو په خپل کنټرول کې واخیستې یادې پوستې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې سیمه کې پرتې دي خبر وايي د یادو پوستو په نیولو سره د مجاهدینو د فعالیت ساحه ډیره پراخه سوه دښمن په داسې حال کې له یادو پوستو تېښته وکړه چې تېره ورځ په عدیسي سیمه کې مجاهدینو د دښمن دوې پوستې فتح کړې او څه د پاسه دېرشو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واړوله خبر زیاتوي په یادو سیمو کې دښمن له مجاهدینو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او تل یې د خپلو بادارانو او هوایي ملاتړ ته سترګې وچې نیولې وې او د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د غونډکو په سیمه کې د دشمن پر پوسته مجاهدینو برید وکړ په برید کې دشمن ته مالی زیان اوښتی او دوه تنه پولیس وژل سوي دي پر هغو پولیسو هم مجاهدینو برید وکړ چې یادې پوستې ته د کومک په هدف را روان وو د برید په مهال د یادو پولیسو یو را د رینجر موټر ویجاړ سوی څلور تنه پولیس وژل سوي دوه نورې ټپیان دي په نښته کې مجاهدینو ته لله الحمد کوم زیان نه دی رسېدلی د بغلان ولایت له پلخمري ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېر ماخوستن اته بجې د کابل مزار پر لویه لاره د ملایانو په سیمه کې د مزدور دښمن پر ټانګونو مجاهدینو برید وکړ د برید په پایله کې د دښمن یو ټانګ د هشتادو په مټ په بشپړه توګه ویجاړ شو دغه راز د وحشي قومندان سید عالم په ګډون دوه تنه پولیس ووژل شول څلور نور بیا ټپیان شوي دي له میدان وردګ ولایت څخه را رسېدلی خبر وایي چې سهار لس بجې د دې ولایت د مرکز اړوند د غونډاخېلو په سیمه کې د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ د جنایي څانګې پر مدیر بصیر د مجاهدینو له لوري برید ترسره سو خبر وایي په دې برید کې نوموړی ووژل سو توپنچه یې مجاهدینو له ځان سره یوړه او تیر ورځ ماپښین درې بجې هم د یاد ولایت د مرکز اړوند د سرې چینې په سیمه کې یو تن عسکر د مجاهدینو په یو ناڅاپي برید کې له منځه تللی و همدارنګه سهار نهه بجې په نوموړي مرکز کې د دښمن پر لوی اکمالاتي بیس باندې مجاهدینو د درنو وسلو برید وکړ چې له امله دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې او بېګا شپه یوه بجه د فاریاب ولایت د جمعه بازار ولسوالۍ د خواجه قشې په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوستو مجاهدینو وسلوال برید وکړ برید پوره دوه ساعتونه دوام وکړ، په پایله کې د دښمن دوې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې او پکې مېشت اووه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول چې جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي او پاتې نور یې په تېښته ولاړل. همداراز د دښمن یو موټر او یو اسپیزنین توپ ویجاړ شوي او یو ټانګ، یو زکویک، اووه میله ایم شپاړس ټوپکونه، دوه درازکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. او تېره ورځ مازدیګر شپږ بجې بیا د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ارغندې اړوند د پرېکړې په سیمه کې پر مزدورو پولیسو مجاهدینو برید وکړ. د دښمن هغه قوه هم د مجاهدینو تر برید لاندې راغله چې تر برید لاندې پولیسو ته د کومک په هدف راغله. د خبر په اساس جګړې تر ماښام اتو بجو دوام وکړ او په ترڅ کې د دښمن دوه رادې رینجر موټر ویجاړ سول پنځه تنه پولیس مړه او ټپیان سوي دي خو په نښتو کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی له غزنی څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار اوه بجې د خواجه عمري ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې پر مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید وسو په دې برید کې دوه تنه پولیس ووژل سول دوه ملي کلشنکوپونه مجاهدینو په غنیمت ونیول د نیمروز په چخانسور کې یو مزدور عسکر د لیزر په مټ وشتل سوی دی همداراز د دې ولایت د خاشرود په ولسوالۍ کې هم یو مزدور عسکر مجاهدینو په دراسکو وویشت د فراه ولایت له فرارود ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې وړمه شپه د یادې ولسوالۍ په بازار کې د مزدورو پولیسو یوه پوسته د وسلوال برید په ترڅ کې په بشپړه توګه فتح شوه د پوستې د فتح په مهال د قومندان په شمول نه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای وژل سوي یو تن په زخمی حالت کې ژوندی نیول سوی دی همداراز له دوه نورو پوستو مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره وتښتید په یادو پوستو کې له مزدور دښمن څخه درې میله ثقیلان شپږ کلاشنکوپونه دوه چلتر ټوپکونه یو موټر سایکل دوه زره د ثقیل مرمۍ سل د کلاشنکوب مرمۍ او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي په دې پیښه کې نیول سوی مزدور اسکر محمد ایوب د عبدالمنان زوی د هرات ولایت اوسېدونکی د سره صلیب ادارې ته وسپارل سو وروسته په سیمه کې د دښمن الوتکو بمبار کړی چې له امله یې ولسي خلکو ته زیان اوښتی همداراز له تیرې ورځې راهیسې د یادې ولسوالۍ بازار د ملکي خلکو په مخ تړل سوی او هیڅوک بازار ته نه پرېښودل کیږي د اروزګان ولایت په دهراوت کې درې تنه مزدور پولیس مجاهدینو وژلي دي همداراز د دې ولایت په ترینکوټ کې دوه تنه پولیس له خپلو وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم سول او د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بېګا شپه لس بجې د چارتوت په سیمه کې د مزدور اربکیانو پر پوسته مجاهدینو وسلوال برید وکړ د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې میشت دوه تنه اربکیان ووژل شول پاتې نور یې په تېښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه یو کلاشنکوپ او یو اندازه مهمات هم مجاهدینو په غنیمت نیولي دي د هلمند ولایت مجاهدین وایي چې د ناوې ولسوالۍ د سرخدوس په سیمه کې پرون مازدیګر شپږ بجې د مزدوري اردو د عسکرو پر رینجر موټر وسله وال برید ترسره شو په پایله کې موټر تخریب شو او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې تیر ورځ مازیګر شپږ بجې د خواجه انګور په سیمه کې د مزدور عسکرو پر رینجر موټر مجاهدینو برید وکړ معلومات ښیي د برید په پایله کې رینجر ویجاړ شو دوه تنه عسکر یې ووژل شول څلور نور ټپیان شوي دي د فراه په خاک سپید کې هم درې تنه مزدور اربکیان ووژل شول. د خوست په صبرویو کې د خلبساتو په کمپاین او د استخباراتو په مرکز بریدونه وشول. د پکتیا په جانخیلو کې د عسکرو پر پوستو مجاهدینو بریدونه کړي دي. د پروان په شینوارو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ژوبل دی. د هلمند په ګریشک، سنګین، ناوا او نادعلي ولسوالۍ کې هم د بېلابېلو بریدونو له امله دښمن ته زیانونه واوښتل. د هرات په ادرسکن او کوشکوکونه ولسوالیو کې د مزدور دښمن پر عسکرو وسلوال بریدونه ترسره شوي دي. د فراه په مرکز کې د جاسوسي شبکې یو مهم غړی ژوندی ونیول شو او د فاریاب په چلګزي کې دوه تنه مزدور عسکر وژل شوي دي. د بادغیس په مقر کې مزدور دښمن له خپلې یوې پوستې وتښتید. د قندهار په میانشین کې دوه تنه پولیس ووژل شول او د زابل ولایت په مرکز قلات کې چاودنې څلور تنه عسکر وژلي یوې ژوبل کړی دی او په همدې مرکز کې یو تن مزدور عسکر مجاهدینو ژوندی ونیو د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د اردو پولیسو او کمانډو په لیکو کې شامل هیوادواله که غواړي چې تر ټولو افضل غذا وکړي که غواړي چې په دنیا او آخرت کې بریالی او ستر مقام ترلاسه کړي که غواړي چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت سي او که غواړي چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړي نو په خپل لاس کې ټوپک دې پر غاصبو امریکایي عسکرو مشاورینو یا روزونکو ورواړوه د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کافرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه. په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلای سې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې کافر مړ کړ نو بیا به له دوزخي کافر سره نه یو ځای کیږي که د افغانستان د اسلامي امارت د وجودي فلسفې په اړه غږېږو، نو باید دوه نیمې لسیزې وړاندې د هېواد ستونزمن حالت او د هرج و مرج دوره را په یاد کړو. د کمونیزم په خلاف د مقدس جهاد له بریا وروسته چې یو شمېر جګړه مارانو د اقتدار او مادیاتو د هوس په مسابقه کې خپلمنځي جنګونه پیل کړل، ټول هېواد په ذات البیني جګړو، فساد، لوټمارۍ، پاټکمارۍ او بد امنۍ کې لاهو شو، نو نه یوازې یو سرلوړی مسلمان اولس له تلپاتې سقوط او زوال سره مخامخ و، بلکې د افغانستان په نوم اسلامي هېواد هم د تجزیې له خطر سره لاس او ګرېوان و. د طالبانو اسلامي تحریک د دې لپاره پاڅون وکړ چې هماغه د هرج و مرج د کلونو بدمرغیو ته د پای ټکی کېږدي. د مظلوم ګریوان له ظالم څخه خلاص کړي، ولس ته سوله، عزت، رفاه او سوکالي راستنه کړي او هېوادوال د جګړو او بدامنیو له ناخوالو وژغوري. دې تاریخي پسمنظر ته په پام سره ویلای شو چې د اسلامي امارت له سترو لومړیتوبونو څخه یو هم د خپل مسلمان او ځورېدلي ولس هوسايي او استقرار دی. په اوسنیو شرایطو کې که څه هم زموږ هیواد او ولس له یو ستر ازمون سره مخامخ دی په هیواد مو یرغل راغلی او په وړاندې یې د اسلام د مقدسو لارښوونو په رڼا کې سپېڅلی جهاد روان دی خو له دې استثنایی وضعیت سره سره اسلامي امارت د خپل توان په چوکاټ کې د ولس د هوساینې لپاره له هیڅ مشروع اقدام څخه مخ نه دی ګرځولی اسلامي امارت په خپل تر واک لاندې سیمو کې مثالي امن او سوله تامین کړي د عام المنفعه کارونو معارف روغتیا او بیا رغونې لپاره یې لازم اقدامات ترسره کړي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې خپل ټول وس کارولی دی چې په برکت یې زموږ پرتمین جهاد د تاریخ هغه کمسارې جګړه یادیږي چې ملکي تلفات یې د نورو جګړو په نسبت د نشت برابر دي په داسې حال کې چې د دشمنانو رسنۍ په اسلامي امارت د ولس ځورولو تور لګوي اسلامي امارت په دې ورځو کې یو ځل بیا ثابته کړه چې د ولس هوساینې ته د یو مبرم ضرورت او ارزښت په نظر ګوري د روژې د مبارکې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا د مجاهدینو لپاره ځانګړي هدایات صادر شول په دې هدایاتو کې راغلي چې مجاهدین دې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د داخلي عسکرو خلاف جګړه ودروي ترڅو زموږ ولس د اختر ورځې په پوره اطمینان او ډاډ سره ولمانځي باید ووایو چې زموږ هدف د خپل مسلمان ولس داسې نیکمرغي او سوکالي ده چې هم په دنیا کې د اسلام د زرینو هدایاتو تر سیوري لاندې پتمن او سوله ییز ژوند ولري او هم په قیامت کې د الله تعالی په وړاندې د رښتینو مؤمنانو په حیث سرفراز و اوسي موږ د خپلې واکمنۍ په مهال د مثالي امن په تامین سره ثابته کړې و چې د ولس سوکالي او سوله مو له سترو اهدافو څخه ده، خو بهرنیو یرغلګرو زموږ د هېواد سوله ییزه فضا د بارودو او بمبارونو په بدمرغیو الوده کړه او دا دی اوولس کاله پوره شول چې زموږ له ولس څخه یې امن لوټلی دی اسلامي امارت د روانې جګړې د پای ته رسېدلو لپاره له بهرنیو اشغالګرو سره د مذاکراتو جامع تګلاره لري هیله ده چې بهرني اشغالګر به هم زموږ د ولس لپاره سولهییز ژوند په رسمیت وپیژني او د زور کارولو ناکامه سیاست نور ونه کاروي ترڅو زموږ ولس پایدارې سولې او خپلو سپېڅلو مولوي عبدالبصیر صاحب هغه بیان ته راګرځوو چې د مجاهدینو په تربیوي سیمینار کې یې اورولی. دوهم، غنیمت خو نیول کېږي، وېشل کېږي، تقسیم زه د پخوا څخه په دې کې ډېر حارس وم چې امارت اسلامي غنیمت ونیسي ژر ژر یې وشي تقسیم پکې بیا مې په ډېرو ځایو کې ولیدی هم چې مرګرې تقسیمي ډېر خوند راکوي امارت دا ډېر ښه کار وکړي او چې بیا پر داسې طریقه باندې تقسیم سي د شرط برابر مجاهدین هم خوشحاله شي دا مسله ده چې هغه غنیمت تقسیم دوهم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه وايي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ ولاړ شو موږ ډیر خلک ناست بیا یې تقریر وکړ په تقریر کې عظمت د غلول بیان کی چې په غنیمت کې خیانت ډیر بد شي پام کوئ چې خیانت دومره غټ یو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غنیمت کې خیانت او دی قیامت ته را روان وي هغه خپلې رامبارې و نارې وهي دا سړی وایي یا رسول الله اغیسي زما فریاد دا اوس مې په یوه پښه پر دې خوا را اړولې ده بل دا ده په غنیمت کې غلا کړی و د تقسیم مخې هغه سړی به ما ته ووایي زه به په جواب کې ورته ووایم فاقول لا املک لک شیئا قد بلغتک زه نن ورځ ستا د هیڅ خلاصون مالک نه یم دا مې په دنیا کې درته رسولي وه چې خیانت به په چا کې نه کوې په غنیمت کې نه کوې دا مې هلکه درته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي زه دې پیدا نه کړم یو ستاسو چې د قیامت میدان ته راسي حشرګاه په ورځ پر آس یې په شاره اخیستې وي پښې پر اړولې وي دغه شی شنه وي دغه سړی به ما ته وایي چې یا رسول الله زما فریاد واوره زه به ورته وایم نه ستا فریاد ځکه نه اورم چې ما دنیا کې تا ته دا خبر رسولی چې په غنیمت کې خیانت مه کوه دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي ځینې پیدا نه کم په تاسو کې یو داسې څوک چې حشرګاه ته راسي پسه یې را په شا کړي هغه ناري وبغاري وهي دی ما ته وایي چې زما فریاد واوره زه به ورته وایم چې ما په دنیا کې تا ته رسولی ده نو چیرې هم دا نه سم کوه چې اوس دې ستا سپاره شي ومنه څلرم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه دې پیدا نه کړم یو ستاسو چې د ده دپاره قیامت ته را روان دي او په غاړه باندې یو نفس هغه اوازونه کوي داسې شیان وي لکه مریی دي مینځه ده دا یې در غنیمت مخکې پورته کړي دي در تقسیم د غنیمت سره دی به فریاد کوي ما ته خو زه به ورته وایم چې ما په دنیا کې تا ته دا رسولې وه دا خبره نن دې اوس دې فریاد نه سموي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې دې نه یي په تاسو کې یو څوک زه دې داسې څوک په تاسو کې پیدا نه کړم چې حشرګاه ته راشي او د ده په شا باندې تامونه یي پټوان یي زغري دا یې را په شا کړي او دا یې د غنیمت نه مخکې پورته کړي در تقسیم نختی دی به وایي چې زما فریاد واوره زه به ورته وایم چې زه ستا فریاد ځکه نه سم اورېدی چې ما تا ته مخکې ویلي وو چې په غنیمت کې خیانت مه کوه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي زه به تاسو کې یو څوک داسې پیدا نه کړم چې هغه ثابت شي لکه دراهم او د نانیر پیسې یې مخکې د تقسیم د غنیمت پورته بیا حشرګاه ته راشي دا سړی ما ته وایي چې زما فریاد واوره زه به ورته وایم چې زه کوم مالک نه یم ستا لپاره نه ما تا ته په دنیا کې دا خبر رسولې و چې په دې کې به خیانت نه کوي اوس د دې سلا معلومه سو چې پیغمبر علی صلوات و سلام د هغه چا سپارش نه کوي چې په غنیمت کې خیانت کوي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو سړی مړی هبه کوي چې وره کې هغه مړی مدعام نمیدی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت به کوي چې کله به نبی علیہ السلام یو ځای کډه اړول نو بار به خلاصاوي بیا به بار کوي باروي به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیبر سره روان دي نو هغه مدام رای چې دی هغه بار خلاصي یو غشي راغلی پر ومشتي مدام پر هغه ځای باندې مرس چې مرس خلق وای هنی ان له الجنه مبارک وي دغه لپاره خو جنت سو شهید سو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلا والذي نفسي بيده ان شملت التي اخذها يوم خيبر من المغانم هیڅ کله داسې نه جنت ته نه دی تللی مرام په هغه ذات دې مې قسم چې زما روح د هغه په قدرت کې دی پر ده باندې یوه شړۍ ده هغه شړۍ چې ده په خیبر کې د غنیمت نه اخیستې وه مخکې در تقسیم چې لا هلته څوک نه وسوي تقسیم لتشتعل علیه نار هغه شړۍ پر ده باندې اور باندې اور دی پر ده باندې راګرځېدلی کله چې دا خبره خلکو واورېده فلما سمع ذلک الناس دا خبره یې واورېدله جاء رجل بشراک او شراکین چا یوه تسمه د چوټي راځغله ولا چا بل راځغله ولا چا بل رسول الله صلی الله علیه وسلم شراک او شراکان من نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تسمه ده د اور یا دوی تسمه دي د اور مرایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پکې مشتی هم غشي وشتل سوی را دی عائر غشي هغه توای چې وشتون کې نه اوس دلته شهید هم سو ملعام اما بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام قسم خوري چې په دوزخ کې په اور کې دا یې اور ته ولې ولاړې خیانت یې کړی دی در تقسیم د غنیمت مخکې یوه شړۍ پورته کړې یو طرف ته خو غنیمت دومره خوندور مال دی بل طرف ته یې بیا عذاب څومره سنګین دی د غنیمت مال چې د کفارو سره ونیول سي نو هغه چاته به ورکول کیږي غنیمت څه کسان په غنیمت کې حصہ نه لري یو کس د هغو صدا دی ګوري چې هغه کافر وي سني وي جهاد ته ولاړ شي تا په غنیمت کې حصہ نه لري دوهم شته چې هر څونه تکړه جهاد وکړي د مجاهدینو سره ولاړ شي